مخکې مسله د توحید بیان شو الحمدلله هغه دلیل بیان شو یو دلیل حمد الله لذکر لکونه الہن اوس مخکې آیات کې ویا کنه سین خاصان امداد غواړو اوس الله پاک وایي څنګه امداد غواړي امداد سو څنګه کما سغواړي چې درکم دلا نو الله پاک بندګانو ته د سوال طریقو مخې چا سينو د دنیا سوالو کوي اسنه د میخه او د پټي سوالو کوي سوال چې زمانہ کوي د صراط مستقیم سوالو کوي دا سی وایي چې اهدینا الصراط المستقیم کلک کې من په صراط مستقیم باندې اهدینا الصراط المستقیم من په صراط مستقیم باندې کلکې زمانه چې سوال کوي نو د هدایت سوال کوي چې الله موږ ته هدایت وکا او د هدایت سوال د په الله پورې خاص دی چې غیر الله لار نشي خو ده سورۃ یونس کې وګوره او پسې 15 دیش سم یاد کی نفی کوي د غیر الله نه قل هل من شرکائکم من یهدی الحق قل الله یهدی للحق افمن یهدی الحق احق یتبع اما لا یهدی الا یهدا الله لار خي حق طرف ته او تاسو سره مات کوی نه غلار نشي خو دې نو هغه ذات چې غلار خي حق ته نه غلایق ته چې دغه من دغه تابعداري وشي یا غسوک چې په خپل لار نه ومي مګر چې لارو تو خو دې شي اما لا يهدي لا يهتدي په خپل لار نه مومي لار مندو کې الله ته په خپل متاز دی اعراف کې وګورئ یو سل اته سل وختم کې تاسو چې د الله نه سیوا را مات کوئ ناغي لار نشي خو دی لار خودل والے واځي الله دی اته سلی ختم یاد کی تاسو چې د الله نه سیوا نیولې ناغه لار نشي خو دې سخه خبر نشي کولای جو سره او نو سمول شي تلار ولا يهديم سبيلا او نو سمول شي تلار لار سمول والا الله دی لار خودن والا الله دی تاسو رحمت کوئی لار نشي خو دی نو مخلوق په لاس کې لار خودل نشته لار خودل د الله لاس کې ځکه د سوال کو چې اهدینا الصراط المستقیم هدایت لفظ معنی خود هدایت موږ ذکر کړوې درې قسم استعمال لې یو قسم استعمال د دې راځي په اله سره کله چې په اله سره مستعمل شي نو معنی لار خودلني چې په اله سره مستعمل شي معنی لار خودلني تش لار خودل لکه سورې نحل کې وګورئ یو سل یوشتم کې سورې نحل یو سل یوشتم شاکرا لانعمه اجتبا واداه الى صراط مستقيم لار ورته سم کړل په طرف د نیغلار هدا لار خودل لار ورته خودل دیم چې متعدی شي په لام سره نو معنی اصول دې مقصود تا لکه سوره بنی اسرائیل نام یاد کی ان هذا القران یادی للتی یاقوم قران لارخی هغه عقیده ته چې هغه مضبوطه مضبوط عقیده خي رسول کوي مضبوط عقیده ته معنی رسول دریم استعمال چې په بنفسي متعدی شي نه لامی او نه الای لکه دې مقام کې هدینا الصراط المستقیم نو بیا معنی سره وصول مقصود منتها تا وصول مقصد منتها تا هغه اخیرنه مقصد انتهایی مقصد تر رسول چې هغه صراط مستقیم دی نو دلته مانش وا اهدینا صراط المستقیم ورسه منګه صراط مستقیم تا اوس دې مقام کې امام رازي رحمت الله علیه او سوال کړ دې او به جواب کړ دې سوال دا کړ دې چې اهدینا مان اوخه مونږتا نو بل ځای کې خو الله فرمایي وهدینا النجدین ما انسان ته دواړه لارې خودلني ناله مور ته لار خودل او انسان وي ما ته لار خو نو دا غي بیا جواب کړل چې دلته کې د هدایت معنی ثبات هدایت په غنو مانو باندې راځي دلته معنی سه ثبات ثبتنا واستمرنا کلک کې من همیشه کې منګه په صراط مستقیم ثبتنا واستمرنا کلک کی من همیشه کی من په صراط مستقیم نو لار الله خودلا وهدیناه النجدین اوس نه سوال د دې کوم چې په دې لار باندې منګه مضبوط کا او کلک کا اهدینا صراط المستقیم مضبوط کی من په لار برابر سیرات مستقیم سیرات مستقیم دې طرف ته دای هغه پیغمبر دی او صحابه کرام دي نبی علیہ السلام صحابه سیرات مستقیم طرف ته دعوت ورکړل لکه سورۃ یوسف کې وګورئ یوصل اتم آیات کې سورۃ یوسف او یوصل اتم آیات د صراط مستقیم طرف ته دعوت ورکون کې د الله پیغمبر او مؤمنان دي دا منی توانی د ادو په ضمیرو متصل باندې عتب دی دا قاعده چې په ضمیر متصل باندې عتب وشي نو تاکید په منفصل سره پکاري نو انا سره تاکید شو ادعو انا ومن تبانی را بلل کوم زو او زما ملګری ال الله د الله طرف تعالی وسیلتن فدلیلو من په دلیل باندې خلق الله تعالی بنو پرانا باندې خلق الله تعالی بنو ادو انا ومن اتبانی الی الله علی بصیرتنا دیو معنا دا دا ادو الی الله رب الکم الله تعالی درې معنا دا ده قل هذه سبيلي ومن اتبعني هو قران زما لار ده او زما د ملګرو قل هذه سبيلي او سبيل من اتبعني وایا قران لار زماده او لار دا دا چا چې ما بس روان دي دا زما لار دا او زما د ملګرو لار دا ادو ال الله انا ومن اتبعني ربلكم الله تا زو زو ملګری صراط مستقیم طرف ته خودون کی سوق دی پیغمبر او مومنان دا شان دی سورۃ شورا کی وګوره 250 کې شورا 250 زما د لار نه بواړی دا سیراتی مستقیمه قران زما لار د برابرو صفات کیو ورای یو سل اتلسم کی سوره صفات یو سل اتلسم وهديناهما الصراط المستقيم او خودلی او ما دوانو تا الصراط المستقیم نیغلار وګوره پنبیاو باندې الله احسان کړ دې د صراط مستقیم ما ورته نیغلار خودلی و د صراط مستقیم نه منکون کی پنځه ډلې دي یو ډله چې صراط مستقیم نه منع کول کوي هغه شیاطین دي شیطانان خلق صراط مستقیم ته نه پری او منع کول کوي سورہ عرب کې وګورئ 14 آیات کې شیاطین اغي د صراط مستقیم نه بندول کوي شپارسم یاد آرام قال فمما غويتني ویل شیطان پسو د دې چې پریشان دکړم لا قدن لهم صراطک المستقیم خامخا کینم بورتا دی خلقو تا صراطک المستقیم پلار ستا برابر ګور شیطان قسم کوي او قسم په تاکیدات سره کوي نون راوړل لام راوړل زما دې قسمی چې په لار برابر کې ورته کینم قران کې ور قران ته ورته کینم صراط المستقیم په لار ستا برابر د الله لار صدا وان هاذا صراطی قران د الله لار ده دی قران ته ورته کینم دی قران ته نه پریدم هغه شیطان خپل ګمان هغه په خلکو رښتیا کو شیطان ویلو ثم لاتینهم من بین ایدیم رازم ورتا د مخکنا ومن خلفهم د شاتنا وعن ایمانهم د خي طرف نه او د کین طرف نه د هر طرف نه به راګیرو د قران نه بیاړو شیطان خپل کار کوي قران ته وګوره ډېر لږ کسان دي کو د انګريزي پټې شروع کی او اعلانو کی چالکا انګريزي زکو دونه وخت کی کورس کو راشي دنیا خلق براشي ها قران ته په مختلفو طریقو باندې ریکارډونه دي طالبان بابونه راتلو بل ما ته پوسو کو په کوټه نه کې ورته دا شروع کړي نه حمیر شروع کړل اوري وې نه حمیر شروع کړل پاګې پاتې کړي دا د مليانو حال دی د قران نه پاتې کو نه حمیر او شروع کو او دیو ګرځي در په در چړ واړي چندې واړي مدرسه دا موږ طالبان جوړو هغه قران نه من کول کوی دا مدرسه دا دا خو یو دکان دی هر یو محتمم کوشش کوي زما دکان ګرم شي چې پیسې زیاتې جمع کما درې مې سبو لګون دوی سه بزان اخروما دکان یې کولاو کړ دي الا ماشاء الله مدارس واغې چای کې طلبه جوړي رمضان دې طالبان دی ویلې قرآن ته وای دیره زما مدرسه کې شاه خورس کدل ده کې زه قرآن وایا ها طالب د قرآن نه باندې په نه امیر اخته کې ته کال کې ولې طالب ته نه امیر نه چې رمضان کې نه امیر شروع کو بعضی ځینو کې دورې شروع دي دا د نحوی دوره ده بعضی ځینو کې د قران دورې 15 ورځې دوره ده دا دورې نه دي دا د منکول دکان نه دي دا د شیطان رونه دي خلک د قران باندې شیطان قسم کړو لا قودنا لهم صراطک المستقیم هغه شیطان د انسانان نوم دی د پیریان د مولارن کوم دی او د امیرن کوم دی څه خلارو کو سو کې ناس دي خلک نفري دي وې مړه قران ته کله ویل شي او ته په قران څه پويږي دا ګران کتاب دی خصوصي ورته ورځي دانو چې لاړ شو قران بیانېږي او چې لور کا قران لا اوس د قران د پاره چې لره قران بیانېږي چې قران نه بیانې ته بیا لاړ شه تبلیغ کې چلو لګا قران بیانې یو ته بستر اخلي بلکې لذي قران پرې دي پکار دا چې کم دې قرآني سی روزال ته ولګي هغه جماعت تلاش چې قران بیانې نو پوخ باندې پاسا او د سوکه قران تکینا دا بهتر تعلیم دی بعض نه پوی قران بیانې ځنه په دې اعمال لوخلی په دې نه دی پوه چې د قران نه بهتر بل تعلیم شته دا د شیطان هغه کار دی د قران نه په مختلفو طریقو باندې بندي شیطان قسم کړو لا قودنا لهم صراطک المستقیم قسم می دي صاحب ذات چې زور ته کینم د قران په لار کې دی قران ته نه فریدم هغه شیطان خپل ګمان رښتیا کو د دنیا قاریان دي کته پوس نه کې راشه و یره قران په خو رمضان روان دی قران په خو تراوی کو تراوی سکئ دکان نه کولا وکړ دي پیسې وړاندې کتور ته راشه مال تراوی کا مال نه کې ډیر قاریان زو ته نه کوم مال تراوی کئ ویش تورو کې اتیش تورو کې قران وای نه وای لس ورځې وای اته ورځې وای بیٹکونو کې اجرو کې شروع کړی دا ولې الته ور پیسې ور کړی شکرانه ور ور کړی او جیب ور ډکړی نو الته توجه کوي او د پیسو د پاره چې قران وای نه د ویون کې ثواب کې نه د اوریدون کې فقان عقل کې مختصر ترایتن بیا به تری نو قران له ناراضي دانو چې قران مې یاد کړ دې رمضان دې قران ته کینم چې د قران معنی او مفهوم زده کوم دغه لږ وخت بیا خو درسونه نه علما دې کې فارغ اوقات یصلی قران لا نو قاریان دې روزګار هغه په گردانو باندې لګیا دي ځان له قران بخي اچا ترکیبونه شروع کړو چا نه حمیر شروع کړي دکان نه خپل ګرمای چې زما دکان کې طالبان زلیږي چې خلک چند راکړي چې پلان کې مدرسې کې طالب شته کتاب وای چند اور ورکم شیطان قسم کړو لا قودن لهم صراطک المستقیم خامخا کینم مجوتا پلار سا برابر زبر ته قران په لار کې کینم یوم نکون کې د قران نسو دی شیطان د خلق قران ته نفری خلق د قران نه بندي دغه شان سوره نمل کې براشي سلیشتم یاد کې دویمه ډله د قران نه بندون کې السادات والکبرا ناکار مشران سورہ احزاب کې وګورئ وصل اختمیات کې السادات والکبرا دیو د قران بندول کوي قران ته خلق نه فری وصل ختم سوره احزاب من منلی وا ساتنا مشران خپلو د غټان خپلو فازلون سبیلا بن کړیو موږ د قران نه موږ د قران نه اړولیو ناکار مشرانو د قران نه اړولیو بن کړیو ربنا آتیم زیفین الله دغنو ور کا عذاب ولعنهم لعن کبیره الله فجو لعنت وک الله به دوانو لري تعلم در کوم دلو مر کوم ناکار مشران دا دوی مړل ده د قران نه بندون کی سوق دي ناکار مشران او درې مډلا ناکار مليان او ناکار پیران سوره توبه کې وګورئ سلور درشتم یاد کی سوره توبه آیات سلور درشتم سلو درستم یاد یا ایها الذین آمنو ان کثیرا من الاحبار والرهبان ایمان والو ډیر دو مليانو د پیرانو نه احبار جمع د حبر دا غټ مولا روبان جمع د راهب دا تاریخ الدنیا پیر ډیر مليان او ډیر پیران یا کولون اموال ناس بالباطل خری مال نه خلکو په غلط طریقو ويسدون عن سبيل الله بندور کې د الله دین بندول کې د الله د کتاب مخلوق د الله د کتاب نه بندي ناکار مولا د قرآن نه خلق بندي ناکار پیر د قرآن نه خلق بندي وسوسه ورته چي په مختلفو طریقو یاړي سلورم ډله دا مشرکین او مبتدعين مشرکین د قران بندول کوي مبتدی بدعتي د د قران بندول کوي سورہ اعراف کې وګورئ شپږتیا نمبر آیات کې سورہ اعراف شپږتیا کې د شعیب علی السلام خلاف د صالح علی السلام خلاف کوسو کې بناسو د شعیب علی السلام خلاف کوسو کې بناسو کوګوال لټوي وسوسه اچوي په مختلفو طریقو خلق بندوي دو شعیب علی السلام خلاف کوسو کې بناسو سوق براته ته پوس به کو پلان کیا سکے وې د شعیب علی السلام خو لازم سړیا دا خو ځان خبرې کوي د خو نوې دین راوړل نوې طریقې راوړل دا پدې مختلفو سوسو به خلق بندو هغه کار ننوم کوي خو شیطان خو نه بدل کوي هغه کې بدی بندو نن قران له سو ګرځي دا پنځ پیرې مولا دي دا کرامات نه مني او دا خو دعا نه مني دا خیراتونه نه مني او ته په قران صفويږي دا نه وي کپويږي نه ورته کینه نو ثوابونه خو بدیو شي ها اجرونه خو بدل الله درکې قبر او اخرت به د الله خېسته کی زما کتاب تناسوي نو دا په مختلفو وسوسو خلق سکي د قران ناړي وتبغون ایوجا لټوي د الله په کتاب کې کوګواله نو مختلفو طریقو سره خلق بندي پنځم ډله دا المعتدون عن حدود الله ظالمان تجاوز کون کی د الله د حدودنا دا الله په کتاب کې کوګوال لټي خلق ته ناړي دغه ظالمان دي ظالمان څوک دي الذين کسان دي دا د ظالمانو بیان دی تفسیر دی دا پنځه ډلې چې دا د صراط مستقیم نه منکول کوي شیطانان منع کول کوي ناکاره مشران منع کول کوي ناکار مولا او ناکار پیر خلق بندي او ظالمان چې د الله د حدودو نه تجاوز کوي دیو د قران نړول کوي قران دا یو یتیم کتابو دته په وخت باندې هم لاس چول ډیر کوم بدا دین غریب او سعود غریبا اول کوم خلق ورته توجه نه کولا اخر کې ورته هم توجه نه کوي هغه وخت قران طرف توجه نشتا الفاظ د قران عام دي که قاریان ګوري داغي زور دی ډیر خده قرات بهتر شه دی د قران الفاظ سی کول بهتر شه دی خدا ال چې مقصد د دنیا راوندولو نه ګرځي قاری صاحب په دو کالو کې قران یاد کی دکان کولاو کی بس دغه بیا کار دی خلک ونډاو پیسې دینا ټولوا دای کار دی دانو چې اوس الفاظ میاد کړو چې اوس معنی زکم رمضان دې د قران درس کیږي چې اوس مفهوم معنی زکم سال سبال او معشوم ته ناظر ویم نو معنی ورته حکم عقیده به جوړه کم اسلام به حکم ناغه پړای هم خکارو خو چې نیت دی خوي چې د ماشوم اصلاح لیکولې ماشوم دی جوړولې نو ته به ساق حساب خپل کې د جوړ نه دنو ته په خپل باندې قران د مفهوم نه خبر نه بل بس خبر کې نو قرات خشه دي الفاظ د قران یا دول به تر شه دي خو الو چې په دغه اکتفا نه کی افل د ځان د مفهوم د قران نه خبر کی د معنی د قران ځان خبر کی دا معنی د قرانو د صراط مستقیم نه منکون کی فعبدو د بندګي قسمونو کې الله لا هاذا صراط مستقیم دا د صراط مستقیم دا الله بندگی دا صراط مستقیم دی هاذا صراط مستقیم دا د صراط مستقیم دا د الله بندگی دا صراط مستقیم دی مریم او شپږ دیشتم وان الله ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم دا نیغلار دا دا صراط مستقیم دی دغه شانتی سورې زخرف کې وګورئ زخرف سلور شپته کې ان الله هو ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم دا دنیا غلار یاسین کې وګورئ یو شپه ته کې صراط مستقیم دا الله بندگی سوره یاسین یو شپه کوم وانی بودونی آزا سرات مستقیم بندگی او کئی زما او زما بندگی دار سرات مستقیم اهدینا الصراط المستقیم کلک کې من په صراط مستقیم چې ستا بندگی دا بندگی وتعالى کو د جیب بندگی وتعالى کو دړه بندگی وتعالى کو د اندامونو بندگی وتعالى کو پدې مکلک کا دیو معنی د صراط مستقیم د الله کتاب صراط مستقیم قران لکه سورته انعام کې وګوره یو سرش پګشتم کې سورہ انعام یو سرش پګشتم یوصل او شپږشتم وهذا صراط ربک مستقیما او دا قران لار دا در رسیدو در افستانی غا قران لار دا پدې سړی نه غ الله ترسي وهذا صراط ربک مستقیما او دا قران لار دا در رسیدو ضرب ستانی غا کنیغ الله تر رسیدل غواړي نو قران سره جوړ شه قران ته کینا قران رواخلا قران ته وکیدا نیغ با الله تو رسیږي قران وای وهذا صراط ربک مستقیما دا قران لار دا درسېدو درفستانی غا نو چې الله وې دانی غلار د نو دې سره ولې جوړ نه اختیار دی اوري د دین خو ډډه کې د دین خو سنگ کې د دین خو ګوریس کې او غواړي دا چې الله تو رسیدم نشي رسیدي اسی به په خیالاتو باندې رواني قران چې سوی هغه منه کامیاب بشي واذا صراط ربک دا قران لار د درفستا برابر د دې قران هدایت خپل کا نیک به الله تورسي دا شان تور پسې بیا وګوره دې صورت کې سوره انعام یو سل درې پنځوسم کې بیا وایي قران زما در رسیدو لار ده وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوا قران لار ده زما برابر په دې پس روان شئ ولا تتبو سبولا په مختلفو لارو پس مزئ اخوا دې خوا خبرو پس مزئ ما چې سویل دي دا اونسي قران نه غلار ده حدیث کیوم راځي ولا يتقرب العباد الى الله بمثل ما خرج منه مخلوق الله تا سونه چې په قران نږدې کیږي سونه چې په قران رسیږي دونه په بل لار نه رسیږي ولا يتقرب العباد الى الله تعالی بمثل ما خرج منه نشي نږدې کېدی مخلوق الله ته سونه چې په قران باندې نږدې کی چې الله په خپل را لګل نه دا د نزدېکت کتاب دی وګوره خیال کوه دې ته رسیدل ډېر ګران کار دی کې ناسل ډېر ګران کار دی وای نه اسانه ده خو وخت ور کول ور ډېر ګران دی مخه تبا د دنیا موانع راځي پریشانی برازي نو دیو معنا د صراط مستقیم څه شو د الله کی کتاب او دریم صراط مستقیم د پیغمبر طریقه سبیل الرسول لکه سوره یاسین کې وګوره درې میات کې یاسین درې میات سورہ یاسین انک آل من المرسلین یقینا ته دلګلې شو علا صراط مستقیم پنی غلار صراط مستقیم د پیغمبر طریقه زخرف کې وګورئ درې سلو ختم کې سوره زخرف درې سلو ختم یاد فاستمسک بالذي وحي اليك انك على صراط مستقيم یقینا تو زما پیغمبره على صراط مستقيم ته پنی غلار صراط مستقيم سره د پیغمبر طریقه د دیو جن معلم التنزيل اغا د عبد الله مزنی نقل کړي معلم التنزيل د عبد الله مزنی نقل کړي چې ان صراط المستقيم طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم صراط مستقيم سے د پیغمبر سنت دا شانتی ابن کثیر هم وی قرطبی هم وی دا د پیغمبر طریقه ده او دا درې معنا اے دینا صراط المستقیم کلک کې موږ په صراط مستقیم استاد پیغمبر طریقه دا مانزه کې سوال کې علامه د خپل پیغمبر په طریقه کلک کا او جنازه دی په خپل طریقه دا غم دی په خپل طریقه ده تمام فقها نقل کړي وکورهت من اهل المیت بعضی کتابونو کې د الفاظ راځي او کوره ضیافتو دمړي په کور کې میلمستیا منه ده بعضی کتابونو کې راځي او کوره طعام دمړي په کور کې طعام منه ده ضیافت دې ته وي چې کور والا د مړي کور والے خلکو لور کوي او توام دې ته وي چې دا بهر خلک ته نه خوري مال راوړه نه به ته ته مطالبه کې نه بدل قدر کوي نن خو غم کې خادي ده کسان بولاړي بالښتونه بګدي شربتونه ورکي چین ورکي ډوړې ورکي او دا ریواج دی دا طریقه د پیغمبر ده نبی علیہ السلام خوې کنا نعد الاجتماع الی اهل المیت للطعام من النیاه د مړي په کور کې خوراک لا ټولیدل دا موږ دې څه بد ګڼل لکه مړي چیر حرام دی او فإنه يميت القلب د مړی د کور روړی د مسلمان لوجنی نه دی داوی چې لوجنی ده خو شربتونه بس کی چینه بس کی دا درې ورځې بده ناشتي په کار دای تازیو کې خپل کار کوه دیم زری تازیه مکروه ده غم تازه کول مکروه دي دا غینه رواج جوړ کو غم به تازه کئ یو ځل ولاړ شي تازیه نه بیا ولاړ شي د شپې ولاړ شي سار ولاړ شي د چم غون خلک براون شي ما خام براشي تازیه دا دین دی د پیغمبر طریقه دی اورګه کړه زو دین کوم تا مانځي کې سوال نه کړي دین صراط المستقیم الله ما د پیغمبر په طریقه کلکا کلکی من په صراط مستقیم چې ستا کتاب دی مانځه کې الله ما په خپل کتاب کلکی او دا الله کتاب بیانېږي او سینه کې تکینه وګور تکینه قران وایي چې قران بیانېږي نو وګ کې دا چپشه ذکر باندې کې ځان لمونځ باندې کې خپل خبره باندې کې قران ته توجه ناسي او دریو معنی پیغمبر طریقہ صراط الذين انعمت عليهم لار دا کسانو چې تا پی نام کړ دې نعمت دو قسم دې یو نعمت دنیوي دې او یو نعمت اخروی دې نعمت دنیوي او نعمت اخروی نعمت دنیوي بیا په دو قسم دې موهیبی او کسبی نعمت دنیا به څو قسمه نه دوه قسم موهیبی موهیبی چې الله ورکی کسبی چې بنده په خپل کسب حاصل کی موهیبی بیا دوه قسمه ده یو روحانی او بل جسمانی نعمت دنیوی موهیبی چې الله درکړل روحانی او روحانی سره په انسان کې روح پیدا کول دا روح پتا کې اچول دا هم د الله نعمت دی نعمت دنیوي دی موهیبي دی روحاني دی او نعمت دنیوي موهبي کسبي لکه د انسان په بدن کې حواس پیدا کول شو د انسان په بدن کې حواس پیدا کول سترګې وګونه پوزا دماغ لاس دا د الله نعمت ته او نعمت دنیوي دی موهبي دی الله درکړلی نو موهبه دوه قسم شو یو روحانی انسان کی روح چول دویم جسمانی په انسان کې حواس پیدا کول نعمت دنیوی کسبی دام دو قسم ده کسبی روحانی کسبی روحانی لکه تزکیه د خپل روح شو د صفاتو زمیمونه د خپل روح تزکیه کې د ناکاره صفاتونه قران ته کینی علماو سره کینی وظایف کې سبقونه اخلي داولې چې زما هغه روح د ناکاره صفاتونه سشي پاک شي دا نعمت دنیوی دی کسبی دی او روحانی تعلق درو سره لري نعمت دنیوی کسبی جسمانی لکه خپل بدن خسته کول شو خجامیا چې خپېزاره چې ځان سنباله دا نعمت دنیوی دی کسبی دی او جسمانی دی نو نعمت دنیوي څلور قسم شو نعمت دنیوي موهبي او کسبي موهبي دوه قسمه روحاني او جسماني او کسبي دوه قسمه روحاني او جسماني موهبي روحاني انسان کې روح چول موهبي جسماني په انسان کې حواس پیدا کول کسبی روحانی خپل روح د ناکاره صفاتونو نه پاکول کسبی جسمانی خپل بدن خسته کول او دیم نعمت اخروی دی نعمت اخروی سره جنت ته دن کېدل دلته کې مراد د نعمت نه یا خو نعمت دنیوي دی خو په نعمت دنیوي کې کمی و دی کسبی روحانی چې تا په انعام کړ دی چې خپل روحونه هغه د ناکار صفاتونو پاک کړو صحابه کرامو انبیاء علیهم السلام خپل تزکیه کړوا د ناکار عقایدونه د ناکار اعمالو ناغي ځان پاک کړو او یا د نعمت نه مراد نعمت اخروی دی انعمت علیهم چې تا په انعام کړ دې هغه نعمت دو اخرت جنت ته وي یا مراد د نعمت نه نعمت دنیوي دی خو په نعمت دنیوي کې بیا کسبی روحانی چې تافي نام کړ دې چاغي تزکیه د خپل باطن کړوا دو ناکار صفاتونو نه ځان ساتلو بچ کړو دغه دغه مانستا نعمتو او یا نعمت یو خروی دي چې ته به جنت ته به ته ول خوشحالي ورکې ته ول خوشحالي ورکې دغه په نعمت کړو نعمت اخروی انعمت علیهم چې تا په نام کړو نعمت اخروی سره جنت ته دن کول لکه سوره مائده کې وګورئ 15 په آیات کې سوره مائده 15 په لهم فیها نعیم مقیم دیو لر پای کی نعمتونه دې میشو جنت کې نعام دي دغه شان سورې دار کې وګوره ان شاء الله یاد کې سورې دار شلم یاد سورې دار سکاک پاک و اذا رایتا سمریتا نعیما و ملکا کبیرا کله چې ویني سما دغه مقام نو ویني نعمتونه جنت کې سړي نعمتونه انعام تعلیم نعمتون دی ولور کړلی قران پاک د نعمتونو اسباب بیانې اسباب د نعام چې دا نعمت څنګه حاصلېږي چې دا پکې راشي تقریبا هو اسباب قران ذکر کړ دي یو سبب د نعمت سره اطاعت الله او اطاعت الرسول دا الله او د پیغمبر خبره منل سورته نساء یو کم او یا نمبر آیات کې نساء یو کم او یا دا الله او د رسول خبره منل ولا دینا صراط مستقیم او میوت الله الرسول اغه سوک چې خبرو منی دا الله او د پیغمبر اولائک مع الذین انعم الله علیهم دا کسان داغي سره دي چې الله په نام کړل یو څه شو اطاعت د الله اطاعت د رسول سبب د نعمت ته دا سره نعمت واذکروا نعمت الله علیکم یاد کې دا الله نعمت وما انزل علیکم من الكتاب والحکمه اغا چرا لګلې پتا سو کتاب او سنت کتاب سنت سبب د نعمت ته دریمو طالب بین القلوب التالیف بین القلوب لونو کې مینا چول لونو کې الفت پیدا کول دا سو د نعمت ال عمران یو سل دریم کې ال عمران یو سل دریم التالیب بین القلوب لیسو سوام ندی برابر یو سل درې ولتکم منکم ها ما پیدا کړی فالله بین قلوبکم واذکروا نعمت الله علیکم یاد کئ دا الله نعمت پتا سو اس کنتم اعداء وی دشمنان فالله بین قلوبکم مینه راوستا واچولا ساسړونو مینس کې طالب بین القلوب دا نعمت د الله دی ما نعمت کړ دې پړونو کې مول پته چولې سلورم الحفاظت من العدو دشمن نو ساتم دا سود نعمت ته مائده یو لسم یاد کی کلا چې قصو کې قوم چې ود کې تاسو سره سن خپل نو بن کړو الله دا غي لا سنا د دشمن نه الله ساتلې دشمن در باندې حمله کولا نه الله دې بچ کړی دا سبب د نعمتو پینزم ان نجات من العدو د دشمن نخلاصول ابراهیم او شپږم آیات کې د دشمن نه مخلاص کړي ان نجات من الادو د دشمن نه خلاصول شپږم آیات وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذكروا نعمت الله علیکم یاد کئ دا الله نعمت پتا سو اذ ان جاکم من آل فرعون کله چې خلاص کړي د فرعون یانو نه یسومونکم سوال عذاب رسې تاسو ته قسکې تاسو درا ناکار عذاب خلاص کړي او شپغم النصرۃ الغیبیہ غیبانی امداد سورت عذاب کیوں وہ رہی نام یاد کی النصرۃ الغیبیہ سورہ عذاب نام کی صراط الذين انعمت عليهم لار دا کسانو چې تا انعام کړې پاغي انعام دې وکړلې جنت ته به انعام دې وکړلې د ناکار صفاتونو پاک نعمت دنیوي موهبي او یا نعمت اخروی شو انم تعلیم چې تافی نام کړ دې انام تعالیهم سلور ډلې دي قران دغه تفسیر کړل سورته نساء کې وګورئ یو کم او یا نمبر آیات کې دانم تعلیم تفسیر قران کوي په سلور ډلو سره دا سلور طبقه ومن يطع الله والرسول او چا چې خبرو منل د الله او د پیغمبر نو فولائک ما الذین انعم الله علیهم دا کسان سره دا غین دي چې الله په انعام کړ دې انعام چې په الله کړل هغه سوري سلور یو یو چې الله په نام کړ دې من النبیین انبیاء دي دویم نمبر و صدیقین صدیقین دي دوا دریم نمبر و شهدا شهدا دي دریم نمبر و صالحین او صالحین دي انبیاء صدیقین شهدا صالحین دا څلور ډلې دي دا څوک دي دا انبیاء علیهم السلام دي او صحابه کرام دي نو مطلب دا څه شو ما د انبیاو او د صحابه په لار باندې روان کا د انبیا او د صحابه په لار باندې ما روان کا نمخ کې صراط مستقیم سوال وکم چې کله کې موږ په صراط مستقیم باندې کله کې موږ مضبوط کې موږ په صراط مستقیم او صراط مستقیم باندې زه ملګری دی پکار دی لار کې سړی خوش نه شیدلې خامخا ملګری پکاري نو دا د ملګرو سوال شو ملګری بسو کی انبیا او صحابه قران او سنت چې په دې رواني د عملګری چې په قران سنت باندې کلکی دا عملګری په کار دي نو سورات مستقیم سوال کوي نو مراد دا نم تعالیهم نسوک دی انبیاء علیهم السلام او صحابه کرام د دیو لار راتوخه د دیو په لار روان کا نمخ کې سوال د صراط مستقیم شو اوس سوال کې د ملګرو نو معلومه شو چې صراط مستقیم به معلومه ده چانه د رجال الله نه چې نیکان خلقین دا غینه وسیرات مستقیم معلومه او رجال الله دا معلومه په سیرات مستقیم سره چې سیرات مستقیم چاته نیکان ویل نه هغه ته نیکان وی دانه چوک دی جامع واچي او غټه تسبیح واچي او ځان شیخ جوړ کی دا سره نیک ته نه چې قران ورته نیک ویل دا نیک ته دې دې کې شاپور شیخ د الله غریق رحمت کی هغه د مصنوعي غاشار نقل کړ دي چې د مصنوعي غاشار دی وی د صراط مستقیم نه مراد کتاب الله دی او د الذین انعمت علیهم نه مراد سری رجال الله دی نو کتاب الله معلوموي د رجال الله نه او رجال الله معلوموي په کتاب الله معارف مسنی نقل کړی دی مولانا رومي گر اناره می خوري خندان بخر گر اناره می خري خندان بخر تا دې حد خنداز دانا او خبر مولانا رومي وای یو سړی ولګي خپل شاګرد بازار ته لګو چې لاړ شه زما نار تړ شوی دی مال انار والا نو ګور انار چې علي نو هغه انار بالی چې هغه چودلې او تک سوري چې کله هغه چودلې نو داغه چودا چودل به تعالی دن نه خبر درکې چې دانې خولې ده دسی انار بالی چې هغه پمین چودلې او داغه دانې ښکاریږي ګر انارې مې خري خندان بخر ک انار اخلي نو هغه انار واخله چې هغه خندان بخر یعنی خندا والا انار والا چې داغه صحیح کولاو شي تا جهت خندا دي دانا او خبر چې داغه خندا داغه دانی نه خبر درکې زکه چې انار چودلې نو پته لګي د نه دانه سره د کسپینه ده بیا وای اے بسا ابلیس او آدم روحس ای بسا ابلیس او آدم روی هس فز بهر دستینا باید داو دس ای بسا ابلیس او آدم روی هس وی خیال کو غره ډیر شیطانان دي او مخونه دي انسانانو دي ای بسا ابلیس او آدم روی هس ډیر شیطانان دي په مخونو دي انسانانو مخونه به د انسانانو وي جامې به د انسانانو وي خبرې به د انسانانو وي خو دی ګوره شیطانان پس بهر دستې نه باید دا دس پار لاس کې لاس مور کوه چې دار چا ملګری کی ان منافق با موافق در نماز ا موافق با ا منافق با موافق در نماز بار استیزا بیامد نه نیاز په سب کې منافق هم د مؤمن سره ولاړ دي او دا ځان خودنې د پاره د مونږ کوي نه دانه چې ټول مان گزار دي نه فرق به جدا جدای به کې دا مؤمن دی او دا منافق دی نو بیان کې د سشي د رجال الله چې انام تعلیم دي انام تعلیم سوق دي انبیا او صحابه وګورئ قران پاک کې انبیاء علیهم السلام باندې اطلاق کړ دې دو منعم علیهم ټول انبیاء هغه د سوی منعم علیهم لګو وره قران کې واذکر فی الكتاب ادریس اولائک الذین انعم الله علیهم مخکې انبیا ذکر کړو اوس وای اولائک الذین دا کسان دي انعم الله علیهم چې نام کړی دی الله په دیو دا کسان دي دا الله تعالی د نعمت دلاندې دي الله په نعمت کړ دی ګورا من النبیین د انبیاونا ټول انبیا سری منامن علیهم صراط والذین انعمت علیهم لار دا کسانو چې تا په نام کړ دې چې هغه څوک دي انبیا علیهم السلام دي منامن علیهم دغه شان یو یو پیغمبر ته د نعمت نسبت کړل یو یو پیغمبر ته لکه د نبی علیہ السلام باره کې وګورئ هغه د منعمن علیهم سوره قلم دې میات کې ما انت بنعمت ربک مجنون او نه ته په نعمت در باندې لیونه ما انت بنعمت ربک مجنون ته په نعمت در باندې لیونه نه دا شانتی سورۃ یونس کې وګوره درې میات کې سورۃ یونس او درې میات سورت یونس درې میات او ته په نعمت در باندې لیونه نه سورت یونس یونس سورې قلم کې وګوره ورپسې یو کم پنځوسم کې سورې قلم یو کم پنځوسم کې لولا ان تدارکو د یونس علی السلام بارک وای لولا ان تدارکو نعمت من ربه وګورا یونس علی السلام داو منمن علیهم کنه منذل ذرا نعمت دربو نبی علیہ السلام منمن علیهم یونس علیہ السلام هغه سره منمن علیهم الله په نام کړو او دا شان دي د یو یو پیغمبر باره کې سليمان عليه السلام باره کې وګورئ منامن علیهم سورې نمل نام یاد کې سورې نملو نام یاد یا موسی سليمان عليه السلام ته وي من په نام کړو او من په نام په تبسم ازوای کن ها دغه شان د موسی علی السلام باره کې وګورئ مونږه مونږ علی سورې قصص کې ورپسې ولسم یاد سورې قصص ولسم یاد قال ربي بما نمت عليا نو ویلو موسی علی السلام اے زما رب پسو دې چې نعمت دې کړ دې فما منا من علیهم تا په ما نعمت کړل او منا من علیهم دې ګرځولم دا شانته د عیسی علی السلام بارکه سوره زخرو ان هو الا عبد انعمنا علیه نبی صلی الله علیه وسلم مگر بندا انعام کړه مونږ پاغو انعام تعالیهم چې تافی نام کړ دې چې انبیا دي عیسی علی السلام منمن علیهم یو یو پیغمبر راخلی او داغه باره کې ذکر کوي منمن علیهم دغه شان ته د شهدا او باره کې وګورئ قران وای منمن علیهم دی سوره ال عمران یو سل یو یا کې ال عمران یو سل یو یا شهدا او تمنمن علیهم وای یو سل یو یا شهدا سری منعم علیهم دلته یستبشرون بنعمت من الله وفضل زیر اخلی په نعمت د الله او مهرباني د الله په نعمت د الله او مهرباني د الله سوک شوادا نو شوادا منمن علیهم صراط الذین انعمت علیهم لار دا غسانو چې تا په نام کړ دې چې شهدا دي مين و شهدا دا شانتي تمام صحابه اغه ته قران وای منمن علیهم سوره ال عمران کې وګورئ ورپسې یو سل سلور او یا کې ټول صحابو ته مون مون علی ویل فنقلبو بنعمت من الله فضل واپس ول صحابه بنعمت د الله مون مون علی ټول صحابه سي مون مون علی الله په نام کړ دی سرات والذین انعمت علیهم پلار دا کسانو کتاب یې نام کړ دې چې صحابه دي مون مون علیهم دا شان یو یو صحابي ته قران کې مونږه مونږه علی ملي لکه زید بن حارثه داغه باره کې سوره احزاب و درشتم کې سوره احزاب و درشتم دغه چاته وسکو جماعت راغله و تعریف سره